ریاض الصالحین حدیث نمبر 202 202 نمبر حدیث سے پدی حدیث کې د حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ ټوله طریقہ پر خدای شوی مال او داغه د بچو ها بیان کړي چا سره نیک سره و هغه به خلکو امانت وروړو چې دا ځان سره امانت کړه ابو وینا امانتن به نه راکې قرضن ځکه امانت کې هغه شی چې چا د سره کې او اقه شی وادا کې وره او زه زما کله کله ضرورت راشي د دین د پاره نو زه خو بدالو کوم نو قرض وای نو امانت کې چې دنه کړی یو شی هلاک شو نو دا غي واپسی پتا لازم نه ختم شو او چې په قرضو کې ته چا تا چاله یو شی ورکو او دا غنه هلاک شو نو ته به غسیزه غته واپس کې که هلاک شم ستا هلاک شي دا فرق دی راغو یس نه یو خو امانت غزا هغه شی ادا کوم نو دا ګرانه ده او دویم دا که هلاک شي نو بیا زما غاله بریګیږي نه قرض نه راکا نو کله مقد جهاد راځي زبستعمال په قرض پاغه لګوما او چې ساز ضرورت شنو کو در کومه کې نه صبر براته کې نو پدی ول داغه سره ډیر مال جمع شوی او ډیر قرضې پر راغلی او دور مال اوم نه چې کله حضرت ها عبد الله بن زبیر رضی الله عنه وفات کېده یو جنگ روان دی جنگ شروع کیږي زی ور سره ده حضرت عبد الله لاغت وی بچیا هاذا جنگی جمل کې ولال له اورته وي پتن لګي که زمول شوما زکه دا میدان د ظالم او د مظلوم دی څوک ظلمن مليږي او څوک مظلومن ملګي نو که زمول شوما ز خپل ځان وینم قریب جزمل شمه نو ګوره زما باندې ډېر زیات قرضې دي زما قرضې خپل قضایانو ته پوره کاوه دا کا او کمال سرمایا دوړه نو او قرضې زیات شوې نو زما دوست وایا بس چې دا حضرت زبیر دوستا ناوي حضرت ستاسو څوک دی زی ورته وي وکه مکلا تاسو په زما دوست نه پیژاندره دوست څوک دی زما الله هغه توای ابا زما قضیه پورا کوي بس بس هغه وفات شو په هغه جنگ کې هغه شهید شو او حضرت عبد الله رضی الله عنه له اختیار ورکړو چونګه هغه مشورو غیارو ځکه دوره مشورو چې د باز زامن د حضرت عبد الله د خپل لورونو سره پامزولوالي کې برابرو د د زامن یعنی رونا او ریرونه د یو بل سره په عمر کې هم عصرو نور مشرو بهرحال هغه وګت بیان راځي او چې کله دا قرضې ختم شوي ختم نه وي ساده پورې لاړې خو بیا هم ډېر پاتې شوي حضرت عبد الله پاسيږي د شپې رضی وی الله تا دا واغ ویلو چې زما دوست وایا ته خو د حضرت زبیر دوست وې زما د پلار زما هم دوست دی او الله زما په پلار دې د قرضه خطلې دا او د دې سبندو بسو کا وګوره سار چې شی او کا سراغه او حضرت عبد الله ته وې استاد پلار زمکه راوتل په غابه کې غابه یو قیمتي ځای دی لکه اسلام آباد کې چې سړی پلاټونه قیمتي ځای کې او هغه ډیره قیمتي وا هغه د کورونو وا او راشه خپل ځمکه دې سنبال کا الله چې چاله ورګې نو په کومه طریقې ورګې ها په لږ وخت کې دوره حالت اورسه یاد زمکو یاد گاړو یاد نورو شیزونو په ذریعہ باندې او هغه سجواری نه وکړي چې مقرته په خاطر وي یا سبل عمل نو کړي نه کار نه هغه له به خلکو امانت شی ورکاو نو هغه به ترې قرضه نه اخیستې ده نو چې کله به د دین موقع راله د جهاد موقع به راله د اصحاب صفو موقع به راله مال هغه قرضن مې په هغې باندې تقسیمو په هغې به یې لګاو په دین د هغه مال لګېدلی او د خلکو مال یې په دین لګاو نو ګوره الله دومره غیرتي بادشاه دی چې قرضه زیاته وه مال کم و ځکه هغه د حدیث کې راځي سکون په مدینه کې واغې خرڅ کړو سفلانی دې کې او سفلانی دې کې خو پای کله قرض ختمه ده دوی شلاک قرض او پاو او هغه تقریبا د سلوړو لکو ها الهغه داغه کورونو زینو بهرحال هغه الله دوره مال بیا ورک پس زمرګا چې داغه سلور بی بیان وي او هغه سلور خزو کې په اتمه کې د اری یوی یوی خزی اته پنزوس اته سلویح کرولا روپی رسیدلی پا اتما کی د خزو او بیا هغه اتما په خپل منس کې سلورو خزو نیمه کړی ده پاغا تقسیم کې چاغه اتمه حصہ نیمه کړی دا نو د اره خزه سور رسیدلی دي سي اتسلوه کروڑ روپے رسیدلی په میرا دا د ارس نه باقی شوی دی ورته بچوي واغسته دی زامن واغسته دی دور مال الله انسان ته بیا ور نصیب کړي ها دا داغه غیرت په دین باندې چا چې سرمایا په دین لګولې ده داغه په ژوندم اغل الله ورکه ورته ګوري او داغه پز مرګي داغه بچولم الله ورکه سرمایا په دین باندې ولګوا چې دا سه ماون نظر کی لکه څنګه چې حضرت زبیر بن هوته ور کړیو وعن ابي خبيب رضي الله تعالى عنه بذم القائم وجماعه عبد الله ابن زبير رضي الله تعالى عنهما الله دې رضا شه د پلار د دوالو نام او چې ما سو قتلین خو هغه زما د قتل اراده کوي کنه نو په دې صورت کې قضا مړ شوما نو زه مظلومی ما او چې څوک ما وجني هغه به ظالمي وان من اکبر هم لدینی او یقینا ډېلوي دا فکر او د سوچ زمانہ زما قرض ده بچیا زما ار وخت دا سوچ ما ډیره قرضه خاتلې ده دا قرضه ته زمانہ دا بو زمانہ سپکه که زمور شما افترا دیننا یبقی مم مالنا شیان آیات ویني ا قرضا زمنګا چې پاتې یو کې چې پاتې کولې شي د مال زمنګنا یو شی آیا دا راته هم پته ده چې په ما باندې قرض دوره خطرې دی زیات چې د قرض ادا کولو نه پس ها اغم دوره مال نه پاتې کیږي بیا مال پاتې کیږي ما دوره قرض خطرې ده ثم قال نبی ایوی ما تا یا بنیا او بچرګوټیا بع مالنا وخذ دینی خرج کزما مالنا او ادا کزما قرضه زما ډیر باغونه دي کورونه مې دي هغه زغمانه خرڅ کا واو صاحب سلوسه او او وصیت کړي او په درې می سي باندې د درې می حصے مال وصیت کړي چې زما په ټول مال کې د درې می حصے وصیت ده فسلسو لبنی کا نسلو زاغی دا پارا دا زامنو سارے مقصد دا که قرض خلاص شو پس دا غینا سمال پادو شو نو په وصیت کې چې د کمی درې می سی وصیت ما تا ته کړی دی نو دا هغه وصیت په دغه حسابه ستا په زامنو باندې ویشل کیږي نو ستا په زامنو سوره حسابه وصیت کړی دی سولوس درې می حساب نو هغه مشرور په مخ کې واده وکي ځکه د مور تلوارې چې د زوی واده کومه چې خوشحالي ویني نو په برابرې کې ول واده وکي د دیالو سو سوالو سو پنځلو سو کالو په عمر کې چې واده وکي او بل د کال نیمي نو څنګه واده وکي او بل روړي د کالي یاد دوی نو هغه چې وادو کې نو کال نیو پس به دا هغه بچي وشي نو د دې رور چې د کال له او هغه وکه هغه وادو کو نو د دوه کالو د دې شي او هغه بیا د یو کال شي بهرحال برابرو باز بنی زبیر باز اولاد بنی زبیر خبیب و عباد زکا عبد الله باز زامن د زبیر هو د باز زامنو سره په عمر کې به لکه د عبد الله په زامنو کې یو خبیب او بل عباد پوه ولو یوم اذن تسعه بنین و تسع بنات او زبیر د پاره پدا د جلان هو د پاره پدا وا کې نه زامنو نه جنہ کوي دا غټول د حضرت عبد الله رونا خويندو زبیر د پاره نه جنہ کوي او نه هلکانو خدا عبد الله خويند رونه شو کنه قال عبد الله وی فجعل یوسینی بدینه زما پلار مات وګرځا وصیت ماتا په خپل قرض وی یا بنیه زما بچو ګوټیا ان عاجزتان شین کته عاجز شوی یو سیز عاجز شوی منو د دینا عاجز شوي مال د سره کم شي قرضه نه پوره کیږي نو فاستعنی علیه بمولایا ریم دادو والا پای قرض ختمولو زما په زما بمولایا په دو زما په مولا زما زما چې کم مولا دی زما چې کم دو زغه امدادو والا پیژنې کنه مولا د سوق دې چاته زوی ما چې چا د آزاد چې چا د آزاد کړي دي نو دا ټول مخلوق د الله د پاره غلامان دي او الله زموږ د ټولو سره مالک دی قال حضرت زبیر وی الله الله زما مولا دی زما مولا توایا بیا چا چې مولا ته ویلي دي واقعي مولا دا کارونه پوره کړی دي منګه ها فلانی ته وایو فلانی ته وایو الله ته زما یو موقع داسې جوړه شو څه ضرورت راغی بیا مې یې فلانو فلانو ته هم زر مې سوچ راغې یو ځل مې وته وی خو بیا هغه بس ما مورنګو نه کاغه کول ما نه پورته کاو بلکې ملال مې دل نه مله ته ما بس الله دوره غیرتی بادشاہ دی چې انسان کار الله زماو کو بغیر دا غینا اریر غیرتی دی مولا توا چې مولا حضرت زبیر پتا یقینو هغه رب زمنګم پتا یقین دی قال حضرت عبد الله وسنګ اوس ختمي ښا مولا ته وایا چې رزق نه ملاويږي پیسې خرچه را سره نشته مولا زما خرچه پورا کا بس بیا ګورا ها اے مولا زما ذهن کار نه کوي د شپې پاسېګا والله زما ذهن صفا کا زما ذهن په سبقونو باندې راوړه الله مولا زمانه ډیر ګناونه شي مولا زما ګناونه ماته معاف کا چې کله به جنگ وشو د کفار سره او کفار به کمزوري شو صاحب زورور شو دا غنه به علاقه واغسته دي نو چې علاقه به واغسته دي لکه دا ټولې کله دا شکلی علاقه وي مسلمان صحابه به قابض شو په کلی باندې کافر کو بدلال نو بیا به صحابه په خپل منځ کې هغه کونه تقسیمول د چا به پنځه ورسېده د چا به لس ورسېده که چې کسان به ډېر لږ لږ ورسېده چې صحابه به کم نو ډېر ورسېده بیا نو چا له یو ځای کور ملاو شوی چا له بل ځای کې نو دل دا کونه په میراث کې دا ته پاتې شو قال اوي او حضرت عبد الله رضی الله عنه د خپل پلار دا غزینو مبارک وي ځکه باج خلکو اجازه ده چې ته یو والی پاتې شوی او چې ته یو گورنر او صدر پاتې شوی او دا زینه قابو کړی دي لکه په یو لوی او د په عمل پاتې شو دا ګوره کرپشن شروع دی وای کنه پلان دوره کرپشن کړي پلان دوره کړي پلان دوره کړي چلولو دو باندې پاتې شو دا کاو نه خلق بیا کوي وما ولیا انو والی شوه د یو مشرقت شر زما پلار والی نو جوړ شوه مشر نو جوړ شوه منبر ولا جباتن او نو یو دا قبول کړي وا ولا خراجن او نو ټکسي غسته ولا شي نو شي یعنی د کافرو د زمکو د پیداوار چې کله به مسلمانان هغه ملکونه فتح کړو نو بیا باغې کې ډیر مال غنیمت ملاو شو نو صحابه به چې مال غنیمت تقسیماو دا چا په کې دغه مناسبي سره د په کې دا ځنه رسیدلو قال حضرت عبد الله زکه د خپل پلار صفائی موکړه کله خلک کوی چې دا دومره قرضې په داو لیدلې وي ها نو دا په د کم زینا امانتن چې دا دومره کورونه دله ملاو شو نو دا د چ کې دې چې ته چې دا دام سوال لازم چې دا څه ها غلای کړوا کرپشن یې کړو نه ما ولی امارت قط زما بلال مشرین وا قبول کړي یری یو عہده باندې فائز نو فلقیا حکیم نظام عبد الله ابن زبیر نو یو ورځ دا شوا چې ملاقات شو د حکیم نظام د عبد الله بن زبیر سره عبد الله بن حکیم د عبد الله بن زبیر سره ملاو شو ها حکیم ابن حزام حکیم ابن حزام مخامخ د چا سره شو حضرت عبد الله بن زبیر سره فقال ورته وی وی حکیم نه حزام یا ابن اخي ازما ضرور زیا ازما روار حکیم بن حزام د عبد الله ته پوزو کې ازما روار کم علی اخي من الدين سورې پرور زما د قرضینا هغه خپل ملګری په شان درونو غنل ها زما پرور باندې سوره قرضه خاتلې دا حساب دې کړې فکتمتو حضرت عبد الله او ما پټ کو د قرضې لرا چې د څه دوی شله کيال کما دی بو چې دا د کم نه قرضه کړو د پیسې کړی دي نو ما د شرم د وجنا حکیم نظام تا هغه ونه چې دوی شله کړی قلت ما وی مئات الفن ما ورته یو لا قطه په خطر را یو شله کم پټ کړی ایا په خله یعنی یو یو لاک په خطر دا فقال حکیم نے حزام اوی ماتا والله ما ارام ولکم تسواجی قسم په الله زنوینم مول نستاسو نه هم ایصد دې استاد پلار دې یو لاک نه هم ایسم نشتا دا وسنګ پورا کې یو لاک وسره غم شو چا سره حکیم نه نظام سره پاتې شوی سن دي الله تعالی دا ګوره مونږ ته خې هغه رب دې بدل شوی نه دی چې قرضې زیات شي یو حدیث کې راځي یو صاحب باندې زیاته قرضه وا او حضرت تراغه اجازه ما ډېره قرضه ده ما ته داسې وظیفه وغایا چې زمانه قرضې ختم شي نو صدا دعا وخدلا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن زوم د پک د سره سیمدادو کما دغه زمام ورورو رور دینی رور خو مې او زما ملګریو کسه کمې پکې راځي او کله عاجز شوي نو زمانم پکې مطالبه وکي او دا ډلوي تاجر حکیم نه هزا اوس که په قرض د چانه یو شی والے نه ورګردي مولا سره سری مړه د افیس او طالب سره سری کمه نه پیدا کوي خدای گواه دی کله اول خو درکیم نه او کو درکیم ته مال پیسې دې کم نه راکې ها حضرت زبیر بن او واقعا خو یاد نه ده کنه هغه رب هغه مولا چاغله اور کوي او قرضې ته ختمه انو هغه رب هغه مولا زمنګ نه لري ستا په اعتماد نشته ځکه دا خبره کوي وکانا زبیر ما ته یو کس ویلو ها په غاله خبر دا ما یو ځل کتاب چاپ کاو نو څه پیسې کمی وی را سره ما ته یې لګ ویرا تا چې پیسې ته کم ته ما ته کم ته ټول جمعه کې ناشته ته به راکې ما ته کم زیرا خدا انسان حریص دی نو زما ضرورت او ما زه خیر دوه خبره کنوډو کوم ویږي دا هغه به زری شیا کوم ما او ته مې درې میاشتې قرضه نیټه وې درې میاشتې نه مړه په در مې کړې ککال کې پتن لې کې ته یا راکیا نو خدا بس والا نو چې یو نیو میاش کې دا ما غل خپل سیز ادا کا چرالم وې دا زما پیسې مال بیا راوړې مې ستا پیسې نه دي سړی تا زما په مولای اعتماد نو کړې کنه زما په اعتماد خپشم خو مې تا دا واکه ما ځکه سونه زما دې سخت ضرورت وو کتاب چاپخانه کې پروتو نه راکاو بغیر د پیسو چې پیسې مخکې مغله وصول کا پوه بیا وی دا تاسو مې ته په خپل تنخواه او په خپل کاروبار باندې اعتماد کې ما په خپل رب اعتماد نکو ستاسو په اعتماد نشزمو په کله کې اعتماد الحمدلله هغه اعلان وکړ چې زما په پلان باندې سقرزوي لو هغه دی فل یوافنا هغه دی ملاو شو موږ سره بلغابا پس مکه د غابې کې د قرض او د زړه قرض بدا کوم داغي پیسو په عوض به ولا لګ لګ زمکه ور کولا ها چاله لګ چاله لګ دی وکه مدلی عبد الله بن جعفر رضی الله عنه ورته وی فقال انوي عبد الله بن جعفر يا عبد الله بن زبير تا ان شئتم تركتها دسا ملګری وایا کپره خو تاسو که خوخه شستاسو اے کستاسو خوخی نو زبیر زامنو ته وی حضرت الله دا کستاسو خوخی نو پرې وزم دا قرض تاسو ته ما بكم بس نه یادم سرو لک روپے ستا پلار زمانہ قرض کې اغستې وی نو کو خوګه چې تاسو خپکیږئ نه نو زبدا قرض معاف کما نیلما وګوره دین دا سه رښتا وا نن ورو ورو له پیسې پریری وای خدای ګواله کده یو روپې پرې دما خیر دی نو ټوله قرضې ختم کړي زما دا قرضه په اخر کې ما ته را کوي کبیا معافي نه مني چې زه خامخا دا کوم نو خیر ته کوم ممنه په اخر کې مال را کوي اوس خبره بل شان روانه ده و یاره که سبا د دا نکړي کنه دا به کوم او دا به کوم دوی په به سود راکې قال حضرت عبد الله ویلا ګوره چا چې په سي نیت باندې یو شی چاته پرخېره هغه لاله دنیا کې مرسور کړی دی چې د دین نسبت باندې چې دی یو طالب دی دی یو عالم دی دی یو معذور دی یا کمزور دی او زما حق نشه ادا کولې لله فی الله مې درته معاف کړه الله دې غیرتی دی الله په بل غاړه او دغه تا نور لارې اسانه او چې سنت دې په خلکو سختی راولي الله په دې سختی راولي بیا نو عبد الله وی لا رستو کومم نه د پلار قرضه با دا کوما معاف کوما نو او رستو کومم نه قال عبد الله بن جعفر وی زچه خامخا راکه نو پیسې مرا کوا فقطعوا لي قطعتنا کټکا زما د پاره یوي سا په د غزم کې دغه پکې چې د سلورو لکو روپو سوز مکه کیږي بس یوي سماله راکا بس نو پوره کړه داغه د پاره قرضا د غابز مکه چې خرڅ کړه نو ټول قرضه ختم کړه واوفا او پوره کړه غلرا قرضا وبقي منا او بیا بعد شو داغنا سلوری سے ونصفنو نما سوسی پاتو شوی سلو نمی اسی بیا پاتو شوی او زو او قرضیم پورا کړه فقدما علی معاویه نو راغه او داغه سره پاملس کې عمرو بن عثمان بن ناسو منذر بن زبیر بن ناسو ابن زمعم موجودو فقال له معاویه نووی اغت معاویه معاویه ورته وی کم قوم تلغابه حارثه په یو لاک دا یعنی لګ لګ ایسا او د یوی سی قیمت یو لاک روپے دی قالا بیا تپوس معاویه ته وکړه کم بقی منا اوس په دې کې سورې سباقی شوی دا سوره خرڅ شوی دا قال عبد الله ورتوی بن زبیر رضی الله عنه اربعه اسمن و نصفن خمسین پنزوس میاتا یو یعنی یو لاک او پنزوس روپی می دن واغسی دا دا بقایا زمکا اوما وبا عبداللہ بن جعفر پوشی زمکا خوتی طول واغسی دا اسانی پیدا وستی دا وبا عبداللہ بن جعفر او خرص کا حضرت عبداللہ بن جعفر خپل عیسیٰ چې د معاویه نه غستوا اوس وګوره د حضرت زبیر د زامنو د میراث داغه مطالبه پیش کړي فلما فرغ ابن زبیر من قضاء دینه هر کله چې فارغ شو حضرت عبد الله د پوره کولو د قرضې د خپل پلان نه چې کله د خپل پلان قرضې پوره کړه رونو زامنو ته موږ خپل ځای اوس راکې کنه راکې قال نوې بنو زبیر د زامنو د زبیر د زبیر زامنو ورته او د عبد الله سو رونا رونو ورته وی ورور دې کله بری دی وی یار اوس بس کا کنه زما قرضې ده زما پیسې نه راکې سي اقسم بیننا میراثنا تقسیم کا زمون په منځ کې زمون میراث زمون سره رسیږي د پلان نه چې ما سلور کاله په موسم د حج کې اعلان نه کړي لو سلور کاله پورې دا میراث تقسیموما ته زه دا تقسیم کما اوس یو کزای چې بای زما دلو دوره قرضه ورته بسو کوم کم نه ور کوم پوج سلور کاله کې ودا سيزونه ما سره وی کسو کرال فبیا ور کوم بقرضه کې کرادل زه ما ساسه موجود دي او چې سلور کال پوره شي نو بیا ور باندې خپل خپل ایسه تقسیمو خوش او کنه چې کله داسې حالات راځي چې قرضې وي سب ورکا دې زم په پلار ور باندې قرضې مرزي پاتې نه پس بیا تقسیم کو باز د مړي په پنځم ورځ باندې بیا وي شوا مال خپل سره کا ال الا حمن کان له علی الزبیر حضرت عبد الله به اعلان کا په موسم په حج کې فجعل كل سنه يناوي في الموسم نو وګرځید عبد الله بن زبیر په هر یو کال کې چې आवाज وکا په موسم د حج کې داسې بچي وایا غا چې هغه پوره پوره حق خپل بچتا پیش کړي او هغه پوره قرضې ادا کړي کبل چې مړه پلاز ماسه مړل پرې دا هغه پوه شو خنه نه نه داسې بچي وایا هغه بچی ته وصیت وکا چاغه په دې صوبانه پوي په دین باندې پوي چې دا شی په سي طریقه زمانه رسو بیا تقسیم کا فلما مزا اربع سنین ارکلا چې تیر شو سلور کلونا نو قسم بینهم هغه 15 کروڑه او 2 لک روپۍ وي 15 کروڑه راکا 50 الف الفن ا و 100 الفن 15 کروڑه او 2 لک روپۍ په دې طریقه باندې الله د حضرت زبیر رضی الله عنه په پری خودری شی مال کې دوره خیر الله واچاو دوره خیر پکې الله واچاو چې د دویشت لکو روپو پاغه باندې قرضه هم ادا شو اتسل ویخ لکه روپۍ د بیبیانو په میراث کې رااله اتسل ویخ لکه ها دا ټول مال اتمه سره دا اتسل ویخ لکه دا اتمه سره کې رااله چې داغه د زامنو به سور مال رسیدلې په ما بقیه کې خیر او لا غیر معلوم نه چا چې په الله په مولا اعتماد